او کامیابه عزیز و هغه چا ته ویل کېږي چې نه هیڅ شی او نه هیڅ څوک پر غالبه کېدلی سي عزیز و پاچا ته ویل کېږي ځکه دی د خپل مملکت پر ټولو خلقو قوي او غالبه دی عزیز و هغه لوړ ذات ته ویل کېږي چې نه څوک وررسېدلی سي او نه څوک پر غالبه کېدلی سي او نه د هیڅ کار د کولو څخه عاجز وي نو ځکه د اسماء الله الحسنا څخه یو هم د العزیز جل جلاله اسم او نوم دی ځکه دی عز وجل پر خپل ټول مخلوقات قوي او غالب دی نو عزت چا لره دی الله عز وجل لره او عزیز څوک دی الله جل جلاله الله عز وجل د قرآن مجید په ډیرو مبارکو آیاتو کې فرمایي فإن العزة لله جميعا او بیا د سورت یونس په پنځه شپېته نمبر آیات کې فرمایي ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم او بیا د سورت فاطر په لسم نمبر آیات کې فرمایي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا په دې ټولو آیاتو کې عزت چا لره سو یوازې او یوازې الله جل جلاله لره خو د سورة المنافقین په اتم نمبر آیات کې رب عز وجل فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین یعنی عزت الله لره دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لره عزت دی او مؤمنانو لره عزت دی نو عزت چا لره سو ذاتي عزت د الله تعالی دی تر هغه وروسته عزت هغه چا لره دی چې د الله عز وجل سره تعلق او علاقه لري چې درجه پر درجه د تعلق او علاقې پر اندازه د عزت مرتبه او درجه فرق کوي چې په اوله درجه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی او بیا نور مؤمنان دي او اوس راسي چې په عزیز هم ځان پوکو او په خبر سو چې عزیز څوک دی نو به د عزیز په متعلق هم په قرآن مجید کې یو څه بحث او څېړنه وکړو ورونو د الله عز وجل د اسماء الحسنا د جملې څخه عزیز الحکیم اووه څلوېښت واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی عزیز الرحیم دیارلس واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی قوي العزیز اووه واره په قرآن مجید کې ذکر شوی دی عزیز العلیم شپږ واره ذکر شوی دی عزیز ذو انتقام څلور واره ذکر شوی دی عزیز الحمید درې واره ذکر شوی دی عزیز الغفار درې واره ذکر شوی دی عزیز الغفور دوه واره ذکر شوی دی عزیز الکریم یو وار ذکر شوی دی عزیز الوهاب یو وار ذکر شوی دی عزیز الجبار یو وار ذکر شوی دی عزیز مقتدر یو وار ذکر شوی دی چې دا ټوله نه اتیا واره عزیز په قرآن مجید کې ذکر شوی دی نو عزت الله عز وجل لرسو او عزیز هم الله عز وجل دی اوس چې د عزت او عزیز په معنا پوسو د عزت خاوند او عزیز مو وپیژندي نو راسي چې د فتې په اصلي مقصد او بحث شروع وکړو محترم ورون! د نن ورځې څخه تقریبا یو زر څلور سوه اته دېرش کاله د مخه محمد ابن عبدالله النبي الامي صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د صفا د غونډۍ پر سر غږ وکړي یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون یعنې ای خلقو! زه و تاسې ټولو ته د هغه الله د طرفه رسول یم چې د مځکو او آسمانو مالک او پاچا دی بې له د عز وجل څخه بل حق معبود نسته دی عز وجل وژل او ژوندي کول کوي نو پر الله او د هغه جل جلاله پر رسول نبی الامی ایمان راوړي پر هغه رسول چې پر الله او د هغه پر کلماتو یې ایمان راوړی دی او د الله د رسول متابعت وکړي چې وسمې لارې ته به هدایت کړه سي ورونو دغه اعلان دغه دعوت دغه بلنه هغه کامل او جامع دعوت وو چې د ټول کون د تیر سوي تاریخ ژوند او راتلونکي ځلانده سهار په مابین کې یو فاصل او عازل وو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه اعلان سره ټول کون روښانه کړي دا د نوي عالمي نظام د پاره یو ښکاره او واضح اعلان وو دا داسې نظام نه وو لکه نن ورځ چې ځینې اشخاص د نوي عالمي نظام اعلان کوي بلکې دا داسې عالمي نظام او قانون وو چې جوړونکی یې علیم الخبیر جل جلاله وو رسونکی او اعلانونکی محمد البشیر النذیر صلی الله علیه و آله وسلم وو هذا محمد صلى الله عليه واله وسلم الله عز وجل تفرماي وانك لتهدي الى صراط مستقيم يعني بشكته خامخه وسمي او مستقيم لارې لخلق د خلقو راهنمایي کوي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض د هغه الله ولارې ته رهنمایي کوي چې هغه الله د ټولو هغه شیانو مالک دی چې په مځکه او آسمانو کې دي د دې نظام کتاب بشري قوانین او دساتیر نه وه کتاب یې القرآن الواضح النور المنیر الشفاء لصدور وو هغه قرآن چې الله عز وجل د هغه په باره کې فرمایي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم یعنی بشک دغه قرآن هدایت او لارښوونه هغې لارې ته کوي چې هغه ډېره سمه صافه ښه او برابره ده او د دې نظام لښکر داسې پوج نه چې د خپلو خواهشاتو او شهواتو دپاره ژوند کوي یعنی د مهاجرینو او انصارو څخه هغه د مخنی او اولنی ایمان درلودونکي او هغه کسان چې د دوی متابعت یې په نیکي او احسان سره کړی دی الله جل جلاله د دوی څخه راضي سوی دی او دوی د الله جل جلاله څخه راضي سوي دي د دې نظام د نورو د وطنو او ثروتو نیول او غصبول نه مقصد بلکې د نور او هدایت نشرول او خپرول یې مقصد وه د خلقو په مابین کې د رحمت او شفقت د وسیلې او محبت روابط درلودل او ژوند کول یې مقصد وه لکه الله عز وجل چې فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ نه یې لېږلی ته مګر رحمت د ټولو عالمیانو دپاره خیر ورځې دې تېرېږي اسلام نشر سو او پر مځکه اسلامي شریعت جاري او حاکم وګرځېدی مځکه په اسلامي او محمدي نور او عدل سره ډکه سوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحلت وکړي پر دغه حال وختونه تېر شوه. د وخت په تېرېدو سره په مسلمانانو کې کرار کرار فساد او سرکشي پیدا شو فسق او فجور نشرېدی د هغه عزت او دبدبې په عوض په مسلمانانو کې ضعف او ذلت پیدا شو تر څو چې دغه یو موټی او قوي امت مسلمه ونړېدی او وپاشل شو حال دا چې د دې امت سره د نصر او عزت ټول امکانات موجود وه مګر بیا هم ټوک ټوک او وپاشل سو نور ملتو وخوړی امت مسلمه لکه هغه مریض سړی ثروت او مال شرق او غرب په خپل مابین کې سره تقسیماوه پس له څه وخت څخه پس له څه وخته بیا یوه مبارکه اسلامي ویښتیا په وجود راغله چې امت مسلمه ته انتباه او بیداري ورکوله د مسلمانانو زخم مخ پر جوړېدو سو په ځوانانو کې حماس او احساسات ژوندي سول په امت مسلمه کې بیا دا میل او رغبت پیدا سو چې د عالم مشري او سرداري د اسلام او مسلمانانو وي ورون تاسو ته معلومه ده هر ملت چې پرمختګ او ترقي غواړي د عالم قیادت او مشري غواړي هغه ملت و یوه شعار ته ضرورت لري خامخا باید په یوه هدف پورې لاس ونیسي په یوه شي ونازېږي هر مترقي ملت چې د عالم د مشرۍ او سردارۍ کوشش کوي په یوه شي او یوه شعار پورې لاس نیسي او هغه د ځان د عزت، نصرت، قوت او غلبې سبب ګرځوي. د مثال پر قسم کم وخت چې جرمني پر ټول عالم د غالبه کېدو کوښښ کاوه شعار یې دا و المان تر ټولو لوړ همدارنګه د ایټالیا شعار تر ټولو لوړه ایټالیا د انګریز او بریتانیا شعار بیا برېتانیې باداري او حکمراني کوه مګر نن ورځ د امریکا شعار نمبر ون په هر شي کې غواړي چې اول وي نو د هر ملت دپاره هلته یو شی شته چې په هغه سره ځان معززه کړي د خپل اعزاز دپاره یو هدف او یو شعار اږدي دا ولي دا د دې لپاره چې د دغه هدف او شعار حاصلول د خپلو اولادو په مغز کې ټینګ او حتمي کې چې دوی د دغه مجد او شرف د حاصلولو سره تعلق پیدا کړي خپلې وینې او خپل ارواحونه د دغه هدف د حاصلولو دپاره قرباني کړي او د خپل ملت د خیر اعزاز او سعادت دپاره کوشش وکړي هر ملت او نظام دا کوشش کوي چې خپل نوي نسلونه خپل اولادونه د عزت د مجد د فخر په امیدو پورې وتړي او د هغه امیدو د حاصلولو دپاره خپل کوششونه جاري وساتي مګر هیڅ نظام هیڅ ملت دغه کار په هغه اندازه سره نه دی کړی لکه دین مبین اسلام چې د خپلو پیروانو او متابعینو دپاره کړی دی ځکه هغه امت چې دی پوهیږي چې د ده کرامت او شرافت عزت او حرمت الله عز وجل په خپل پخواني علم کې مقدس کړی دی او په خپل مکرم کتاب قرآن مجید کې تفصیل کړی دی او فرمایي کنتم خیر امت اخرجت للناس یعنی ای محمدي امته تاسې تر هر هغه امت چې د خلقو د پاره را ایستل سوي را ایستل سوی دی خیر او بهتر یاست یعنی ای مسلمانانو الله جل جلاله تاسې تر ټولو امتو ښه او بهتر ګرځولي یاست الله عزوجل موږ تر هر چا لوړ بللي یو دا کم شرف کم عظمت دی چې الله عزوجل راته فرمایي چې په ټول تاریخ د زمانې په اوږدو کې تاسې خیر د امتو یاست دا شاهدي د خالق الزمان شاهدي ده دا شاهدي د ټوله بشر د خالق شاهدي ده او بیا هم الله عز وجل د سورة البقره په یو سل درې څلوېښت نمبر آیات کې فرمایي وکذلک جعلناکم امتا وسطا یعنی هم د غرنګ موږ تاسې یوه غوره او مختاره ډله ګرځولې یاست ورونو که څه هم د وسط معنا اعتدال ده مګر د وسط ترجمه مرکزیت ارتفاع لوړوالی او عزت هم دی امت مسلمه داسې امت دی چې عزت یې د رب العالمین د عزت څخه دی الله عز وجل د سورة المنافقین په اتم نمبر آیات کې فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین یعنی عزت الله او رسول الله او مؤمنانو لره دی نو هر هغه څوک چې دغه وصف او تعریف وي هغه تر هر چا د عزت وړ او لایق دی ځکه د دوی د دنیوي او اخروي عزت شروع په رباني عزت سره کیږي د یو مسلمان شعور که په دغه عزت پورې تعلق پیدا کړي هغه لوړیږي او لوړیږي تر څو چې د عزت و قمم او لوړې درجې ته ورسیږي ځکه اسلام و امت مسلمه ته غایه او مقصد معلوم کړی دی په یاد ولرئ چې عزت تفاخر او تکبر نه دی بلکې د عزت سرچشمه د خیر څخه ده عزت ته هغه وخت عزت ویل کیږي چې بشر ته د خیر او فایده ورسیږي او الله عز وجل هم هغه وخت موږ غوره او بهتر د امتو بللی یو چې دغه خیر را پکښې موجود وي ځکه الله عز وجل فرمایي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله یعنی تاسې تر هر هغه امتو چې د خلقو د پاره را ایستل سوي دي ښه او بهتر یاست دا څه وخت موږ ښه او بهتر یو او ولې دا هغه وخت او په دې سبب چې تاسې په نیکویو سره حکم کوئ او د بدۍ څخه منع کوئ او پر الله جل جلاله ایمان لرئ یعنې تر کومه وخته چې تاسې خلق په ښو کارو سره امر کوئ او د بدو کارو څخه یې منع کوئ تاسې بهتر د امتو یاست نو د فضیلت او ښه کار کومک او د رزالت بدو کارو منع کول د امت مسلمه هدف او مقصد سو او اسلام خپل پیروان و دغه عمل ته تشویقوي مګر نن ورځ چې کوم ذلت و مسلمانانو ته پیښ دی او موږ په هغه سره اعتراف هم کوو نن ورځ ټول غیر مسلمه امتونه او ملتونه زموږ د دشمنی اظهار کوي او راته یو لاس دي سره له دې چې موږ د مجد او عزت امت یو د همیشني مجد مقومات لرو بې شماره عده او امکانات لرو بشري عدد مو تر حساب تېر دی، خو بیا هم د هغه چا د طرفه ذلیله کېږو چې الله عزوجل پر دوی ذلت او مسکنت لیکلی دی. الله عزوجل فرمایي، وضربت عليهم الذلة والمسکنة وباؤوا بغضب من الله او زموږ د دې اراده ده چې منت او احسان پر هغو کسانو کښېږدو یعنی د هغو کسانو سره احسان وکړو کوم چې دوی په مځکه کې ضعیفه سوي دي او دوی امامان او حاکمان وګرځوو او دوی وارثان وګرځوو او دوی ته په مځکه کې قدرت ورکو دا د رب العالمین عز وجل وعده ده که څه هم موږ شکست وخورو پر شا ولاړ شو که څه هم موږ د خپلې کامیابۍ دپاره د امید یو چلکین هم نه وینو باید د الله عز وجل دا قول هیر نکو چې فرمایي ولا تهنو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين مه سستېږئ مه خفه کېږئ او هم تاسې غالبه یاست که چیرې تاسې په حق سره مؤمنان یاست ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس که چیرې تاسې ته زخم ورسیږي په تحقیق د کفارو و قوم ته هم ستاسې په مثل زخم رسېدلی دی او دا ورځې موږ د خلکو په مابین کې سره اړه و را اړه وو کله زموږ وي کله بیا پر موږ وي کله خفه سو کله خوښي زموږ وي تر کومه وخته چې جهد او کوشش وي تر کومه وخته چې سرښندنه او مالښندنه وي تر کومه وخته چې د تغییر راوستلو دپاره محاوله او کوششونه وي من او میده کېږي دنیوي امور د سلوغې په شان دي کله لوړه او کله کښته وي هیڅوک پر یوه حال نه پاته کیږي مګر هلته بیا پاته کیږي که زموږ ایماني قواوې ضعیفه سوې که موږ د نصرت او او کامیابۍ اسباب پرېښول او د ذلت ژوند مو اختیار کړي تر کومه وخته چې موږ د تغییر راوستلو دپاره کوښښونه جاري وساتو هلته د کامیابۍ او نصرت امیدونه سته دا باید په یاد ولرو چې تغیر راوستل اول او آخر د رب العالمین الله عز وجل په قدرت کې دي مګر هو الله عز وجل د دې دین د پاره دا خوښه وبلل چې د بشر په جهد سره محقق او موجود سي نو پر موږ یو څه کول لازم دي دا لازمه ده چې سرښندل او قربانۍ ورکړو دا لازمه ده چې کوشش جاري وساتو دا لازمه ده چې د اسبابو څخه کار واخلو الله عز وجل د سورة الرعد په یولس نمبر آیات کې فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم يعني بشكل الله عز وجل ده قوم حالت التغيير نور كبير حال یې نه بدلوي تر څو چې دوی د خپلو ځانو په حالت کې تغییر رانه ولي ورونو ښه متوجه شي الله عز وجل قادر دی او دا قدرت لري چې اسلام ته وفرمایي سود الارض د مځکې حاکم او امیر وګرځه او همداسې وسي الله عز وجل قادر دی چې د کن په فرمایلو سره زموږ دشمنان ته شکست ورکړي او بیرته موږ د مځکې حاکمان او امیران وګرځوي الله عزوجل د هیڅ کار د کولو څخه عاجز نه دی مګر دا د الله عزوجل مشیت دی چې اسلامي دین بې له جهد او کوشش څخه د بشر نسی کامیاب دا یې اراده ده چې دغه دین به د بشر په جهد سره معززه کیږي نو خود د تغییر راوستلو څخه چاره نشته او د تغیر راوستلو دپاره اولا دا لازمه ده چې موږ په خپلو ځانو کې تغیر راولو حتی که زموږ دا ګمان هم وي چې د تغیر راوستلو دپاره هیڅ امید او علامه نسته ځکه ډېر ځله داسې پېښه سوې ده چې په ځینو حالاتو کې به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب کرامو دا ګمان وو چې نه امید سته او نه د تغیر راوستلو ګمان خو په دغه ځایو کې به الله عز وجل د دوی د فکر او ګمان څخه مخالف کارونه په اثبات ورسول واوري د الله عز وجل دا قول واوري چې د سورة الحشر په دوهم نمبر آیات کې فرمایي چې هغه قصه مې د سیرت النبي صلی الله علیه و آله وسلم د سلسلې د دیارلسمې فیتې په اول مخ کې په تفصیل سره بیان کړې ده او دلته یې د مقصد پوهېدلو دپاره په اختصار سره بیانوم هغه دا چې د مدینې منورې په شرقي طرف کې د یهودو د یوې قبیلې یو کلی و چې بني نظیر یا بني نظیر ورته ویل کېده دې قوم ډېر ځوانان سړي او ډېر مالونه درلوده او په ډېرو مضبوطو او لوړو کلاو کې ژوند کاوه چې د خپل دولت سړو او کلاو په سبب یې ښه آرام او مطمئن ژوند کاوه تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم و مدینې منورې ته هجرت وکړي په اول کې دغه یهودو د مسلمانانو سره د صلحې او همکارۍ تړون وکړ او دا فیصله یې وکړه چې موږ به هیڅکله ستاسې په مقابل کې د هیچا کومک نه کوو بلکې په غم او شادي کې به سره شریک یو دا معاهده وسوه خو وروسته دغه یهودو غدر او خیانت شروع کړي د مکې مکرمې د مشرکانو سره په پټه لیکنې او خبرې شروع کړې تر څو چې د دوی یو مشر کعب ابن اشرف د څلوېښتو نفرو په ملګرتیا مکې مکرمې ته ولاړی او هلته یې د قریشو د مشرانو سره دا عهد او تړون وکړي چې موږ به د مسلمانانو سره دښمني او د وعدو مخالفت کوو څه موده وروسته د الله او رسول الله صلی الله علیه و وسلم په امر دغه کعب ابن اشرف د خپل غدر او خیانت په سبب د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه د طرفه ووژل شو خو بیا هم د بني نظیر د یهودو د طرفه په پټه دغه د غدر او خیانت سلسله جاري وه تر څو چې یو وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د څو تنو اصحاب کرامو سره د یو مسئلې د حل لپاره د بنی نظیر و یهودو ته ورغلی او دوی د موقع څخه په استفاده دا مشوره وکړه چې نن به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وشد او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو بندوبست وکړي مګر الله عزوجل خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم دغه د دوی په نقشه او حال خبر کړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د دوی د دغه غدر او خیانت څخه خلاص مګر د دوی د دغه عمل په مقابل کې دوی ته د سزا ورکولو د پاره رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اسلامي لشکر جوړ کړي کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر د دوی سره د جنګ کولو د پاره هلته ورغلی یهود په کلاو ننوتل او دروازې وتړلې مسلمانانو دوی محاصره کړه روم ښه متوجه سي په دغه وخت کې د مسلمانانو عدد لږ او اقتصادي حالت یې هم ضعیفه و مګر بالمقابل یهودو ډېر جنګي خلق او ځوانان درلوده، کلاوې یې هم ډېرې لوړې او مضبوطه وې، اقتصادي حالت یې هم ډېر ښه او قوي و، دوی کولای شوای چې د مسلمانانو سره هر قسم مقابله وکړي او مسلمانانو ته هر قسم تکالیف پېښ کړي. مګر الله عز وجل د دوی په زړو کې بیره ور واچول هیڅ د جنګ اقدام یې نه سوای کولی د کلاو د مابین څخه د صلح غوښتنه وکړه او فیصله پر دې وسوه چې دوی به د مدینې منورې څخه وځي فراره کیږي به او د منقوله مالو د وړلو اجازه ورته سته لکه د کور او تجارت مالونه او سامان خو غیر منقوله مالونه لکه مځکې باغونه کورونه او کلاوې یې د الله او رسول الله دي اوس چې دوی د مدینې منورې څخه وځي د کورو او تجارت سامان او مالونه خو یې ټول ورسره واخیسته حتی د کورو دروازې هم وکښې او ورسره واخیستې نو خود د دروازو د کښلو دپاره یې دیوالونه نړول او دا یې هم مقصد و چې مسلمانانو ته ثابت او آباد کورونه پاته نه سي نو دوی په خپلو لاسو کورونه نړول ورونو الله عز وجل په دغه آیات شریف کې و دغه واقعې ته اشاره کوي او فرمایي هو الذي اخرج الذين كفروا دوی خرابول نړول کورونه خپل په خپلو لاسو سره او د مؤمنانو په لاسو سره دوی خو خپل کورونه د دې دپاره خرابول چې مسلمانان فایده ځینې وانخلي او مسلمانانو بیا د دوی ښځې او مورچلونه ورنړول فاعتبروا یا اولی الابصار پس عبرت واخلي ای د بصیرت او عقل خاوندانو فاعتبرو یا اولی الابصار دا د الله عز وجل امر دی عبرت واخلی ای د بصیرت خاوندانو هغه ذات چې په اولینو یې دا کار وکړي هغه پر دې قادر دی چې د آخرینو سره هم دغه معامله وکړي کم وخت چې تاسې نا امید سئ او دا ګمان وکړي چې د دوی اصلحې د دوی ساتونکي دي الله عزوجل به د هغه طرفه ورته راسي چې د دوی به هیڅ په خیال کې نه وي د دوی په دننه کې به شکست پیدا کړي په زړو کې به ډېر ور واچوي تر داسې اندازې چې خپل کورونه او مرچلونه به په خپلو لاسو سره نړوي او خرابوي الله اکبر د الله عز وجل پر قدرت هیڅ شی نشي غالبه کېدلی فقط هغه یوازنی شی چې موږ ضرورت ورته لرو هغه دا دی چې د الله عز وجل سره واوسو د الله دپاره ژوند وکړو ان تنصروا الله ينصركم که تاسو د الله عز وجل د دین کومک وکړي الله عز وجل به ستاسو کومک وکړي ويثبت اقدامکم او ستاسو قدمونه به ثابت کړي په جنګ کې به بری او نصرت درکړي موږ و دغه شي ته اړ او محتاج یو چې خامخا باید صبر وکړو قربانۍ ورکړو هو خوارۍ او سختۍ را باندې تېرېږي جنګي مشکلات را باندې تېرېږي و داسې حال ته به رسېږو لکه تر پښو لاندې چې مو زلزله وي نه به مو امید وي نه د تېښتې ځای خو دا ټوله د جنت قیمت دی دغه تکالیف او مشکلات د نصرت او کامیابۍ قیمت دی الله عز وجل د سورة البقره په دوه سوه څوارلس نمبر آیات کې موږ مؤمنانو ته خطاب کوي او فرمایي ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني اي مؤمنانو ایا تاسو ګمان کوي چې جنت ته به داخل سي بې له دې څخه چې راغلي به نه وي پر تاسې په مثل د سختیو د هغو کسانو چې تر تاسې د مخه پخوا تېر سوي دي و هغو ته سختۍ رسېدلې وې لکه فقر، دربدرۍ، مریضۍ، زخمونه او بیره تر داسې اندازې چې د دوی رسول او هغو کسانو چې د ده سره بې ایمان راوړی وو ویل به څه به ویل متى نصر الله د الله عز وجل نصرت کله دی ورونو ښه متوجه سي دا به چا ویل د هغه وخت رسول، مؤمن، هغه چې پر خپل رب اعتماد او اطمینان لري، د خپل رب پر وعدو باوري او اعتمادي دی، هغه رسول او هغه مؤمنان چې د ده سره دي وايي، متى نصر الله؟ د سختیو او خواریو څخه خبره و دې اندازې ته ورسېده چې رسول او د ده ملګري مؤمنان په لوړ اواز سره د الله عز وجل و نصرت ته نارې وهي. هو! دوی د الله عزوجل په نصرت کې هیڅ شک نه درلودی مګر دوی د الله عزوجل د رحمت په امید وه الا ان نصر الله قریب خبر اوسی واوری بشک چې د الله عزوجل نصرت مؤمنانو ته نږدې دی وروڼو کم ملتونه او امتونه چې د نهضت او ترقۍ و لوړې درجې ته رسېدلي دي هغو هم د ضعف د حاله څخه شروع کړې ده کم وخت چې موږ و تاریخ او د بشر و حالاتو ته ګورو وینو چې ډېر ملتونه د ضعف د حاله څخه د ترقۍ و هغه لوړ معیار ته رسېدلي دي سبحان الله د فکر خاوندان او فکر کوونکي انسانان په تعجب کې لویږي چې دغه ضعیفه ملت څنګه دغه ترقي وکولای سوای لکه دا چې یو خوب او خیال وي یو مستحیل او د امکان څخه لرې کار وي تاسو تاریخ ته وګورئ خو د دغه تعجب سره سره تاریخ موږ ته دا راښيي چې د دغه ترقۍ سبب او اساس صبر ثبات حکمت او نه تلوار کول دي دغه خو یو وکولای سوای چې هغه ضعیفه او د مادیاتو د خوا مفلسه ملتونه د ترقۍ کامیابۍ و هغه مدار او معیار ته ورسوي کوم چې د دوی د رهبرانو او مشرانو تمنا او آرزو سبحان الله دا د چا و زړه ته لوېدل چې جزیرة العرب هغه چې یوه وچه ریګي صحرا وه او هلته یو څو وږو متفرقو پاشل شوو قبیلو ژوند کاوه داسې قبیلې وې چې د لوږې حشرات خوړل یو پر بل یې حملې او تجاوزونه کول یو د بل ښځې او کوچنیان یې په برمته اخیستل ژوند یې یو د بل د مالو په غلا، چور او چپاول او چپاول سره و او د جهل په سبب یې ژوندي اولادونه ښخول. دا د چا و زړه ته لوېدل چې په دغه متروکه، بلا قاعده، وږي، بې تدبیره او جاهل ملت کې دې د علم او معرفت درخته شنه شي. او داسې نور دې پکښې راپورته شي چې دغه جاهل ملت دې په خپل روحي او سیاسي نفوذ سره د مځکې د مخ هغه لوی دولتونه تر پنځلس کلو په کمه موده کې تر خپل تسلط لاندې راولي تاسې پوهېږئ چې د یرموک معرکه کومه چې روم یې ذلیله کوي په څوارلس هجري سنه کې وه او معرکة القادسیه هغه چې فارس او فارسیان یې ذلیل کړه په پنځلس هجري سنه کې وه د مځکې د مخ هغه دوه لوی او عظیم دولتونه د پنځلس کلو په جریان کې مات او ذلیل شوه آیا یو چا دا ګمان کاوه شه تر دې راتېر شه چا دا ګمان کاوه چې یو انسان چې د نرم زړه خاوند وي پوست لین حلیم هغه چې ډېر بې ژړل کم وخت چې د ده پر شاوخوا ټول خلک د ده او د ده د دین پر ضد او مقابل ودرېدل د ده پر شاوخوا د مځکې ټولو اوسېدونکو د ده سره عهد مات کړي داسې حالت پېښ شو چې د ده ملګري په حیرت کې سوه چې څه وکړي دغه رقیق القلب لین حلیم انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په یوه ورځ یوولس لښکرې د طاغیانو د تعذیب دپاره د کږو د سمولو دپاره د مرتدینو د جنګ دپاره ولېږل چا دا ګمان کاوه چې دغه ټوله جزیرة العرب چې په یوه وار د دینه واوښته دغه حلیم پوست او نرم سړی دی په لږو میاشتو کې بیرته و اسلام ته راوګرځوي یوازې دا نه چې دغه مرتدین یې په لږو میاشتو کې و اسلام ته راوګرځول بلکې پس له دوو بلکې پس له دوو کلو څخه د یرموک معرکه وه چې روم او رومیانو ته شکست ورکړي او پس له درو کلو څخه د قادسیې معرکه وه چې فرس او فارسیانو ته شکست ورکړي ورونو تاسې ته معلومه ده چې د ردت واقعې د هجرت په یولس او دولس کال کې وې پس له دوه کاله څخه معرکة الیرموک وه او پس له درې کاله څخه معرکة القادسیه وه څوک دا خیال او تصور کولای سي کم امت یا کم ملت کولای سي چې د دغسې پړ مخې لوېدلو څخه دې د دوو کلو په جریان کې راپورته سي هغه ذات جل جلاله چې داسې د تعجب وړ کارونه یې په پخوا کې کړي دي هغه الله جل جلاله کولای شي چې اوس هم دغه عجایب تکرار کړي تر دې هم پسې راتېر شي د چا و زړه ته لوېدل چې بني عباس هغه چې پټ وه په بیره کې وه د حکومت د طرفه تهدیدېدل هغه دې وکولای شي چې د امویانو دولت دې ونړوي هغه دولت چې د مځکې پر مخ تر ټولو لوی دولت او پاچهي وه تقریبا ټوله مځکه د دوی تر حکم او تسلط لاندې وه دغه عظیم دولت دې ټوله راچپه کړي او دوی د خپل ځان دپاره پاچهي جوړه کړي یوه کوچنۍ ډله هغه چې د حکومت د طرفه تهدیدېده هغو دا کار وکړي بیا هم راز چا دا ګمان کاوه چې صلاح الدین ایوبي رحمه الله دې ډېر کلونه د پا... د اروپا د پاچاهانو او د هغو د لشکرو په مقابل کې دې ودرېږي او هغه دې پر شا شړي تر داسې اندازې چې د اروپا پنځه ویشت لوی پاچاهان دې د قوي لشکرو سره پر راسي شاوخوا دې پرا وګرځي او دی دې بیا هم په یو عجیب صبر سره د هغو څخه د امت مسلمه زړه اول القبلتین قدس شریف خلاص کی دا کار صلاح الدین ایوبی رحمه الله په صبر همت ثبات او دیانت سره وکړي داسې نور مثالونه په تاریخ کې ډیر دي حتی زموږ په اوسني عصر کې هم موجود دي نوکي فکر وکړي شاوخوا وګوري نو زموږ مسلمانانو سره هم باید دا امید موجود وي چې کولای سو چې اسلام او مسلمانانو ته عزت را وګرځو همدارنګه اسلام د مسلمانانو په زړو کې دا ور اچولي دي که دوی په خپل دین پورې لاس ونیسي د خپل رب اطاعت وکړي الله د دوی سره دی د دوی کومک کوي د دوی تایید او نصرت کوي حتی که نور خلق یوازې هم پریږدي حتی که اروپا او امریکا او ټول عالم په مخ کې ودرېږي اروپا او امریکا د عزیز الجبار د قوت په مقابل کې څوک او څه شي دي د جنوب شرق اسیا زلزله او مد البحر چې په دغه نږدې وختو کې پېښ شوه څو یې ورک څو یې مړه څو یې زخمیان څو یې بې کوره کړه والعاقبة للمتقين یعنی بېشکه چې دغه مځکه خاص الله لره ده، مالک او مدبر یې دی عز وجل دی. د دغې مځکې وارث هغه څوک ګرځوي چې د ده عز وجل اراده وي مګر هو عاقبت اخرنۍ کامیابي او برۍ یوازې د متقانو دپاره دی یعنې په تحقیق سره خامخا موږ په زبور کې پس له نصیحته لیکلي دي چې بېشکه زما نیک بندګان به بالاخره د دغه مځکې مالکان کېږي یعنی د کامله بندگانو سره الله عز وجل وعده کړې ده چې د دنیا او آخرت کامیابی به د هغو په نصیب وي او دوی د دنیا او د جنت د مځکې وارثان ګرځي ورونو الله عز وجل چې وفرمایي کتبنا دا د ده عز وجل د طرفه حتمی او قطعی وعده ده چې په خپلو منزل کتابو او لوح محفوظ کې یې لیکلې ده او د خپلو انبیا علیهم السلام پر ژبو یې پرله پسې تکرارا اعلان کړې ده مګر کوم وخت چې امت مسلمه فاسد شي نو د دغه وعدې مستحق نه دی خو تر کومه وخته چې صالح او د الله عز وجل مطیع وي دلته نو د دغه وعدې مستحق دی او د دې حقدار دی چې الهي نصرت یې ملګری وي هیڅوک یې مخته نسي درېدلی الله عزوجل د سورة الحج په څلوېښت نمبر آیات کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز یعنی خامخا به الله عز وجل د هغه چا نصرت او کومک کوي چې هغه د الله عز وجل د دین نصرت او کومک کوي او بېشکه چې الله عز وجل قوي او عزیز دی وروڼو! د مسلمانانو د نصرت او کامیابۍ مسئله د جدل، د نقاش، د بحث او ګفتګوی مسئله نه ده. دا مسئله احتمالي مسئله نه ده. دا مسئله د شک او تردید قابل نه ده. دا مسئله د ممکن او احتمال قابله نه ده بلکې دا حتمي او یقیني کار دی کتب الله بس خلاص لطفا فتا واړوه ورونو د مسلمانانو د نصرت او کامیابی مسئله د جدل د نقاش د بحث او گفتگوی مسئله نه ده دا مسئله احتمالی مسئله نه ده دا مسئله د شک او تردید قابل نه ده دا مسئله د ممکن او احتمال قابل نه ده بلکې دا حتمی او یقیني کار دی كتب الله بس خلاص سو کوم وخت چې الله عز وجل د یو شي په باره کې و فرمایي كتب الله هغه کار باید خامخا وسی او خامخا کیږي بېشکه چې الله عز وجل ډېر قوي او عزیز دی دا قطعي او فیصله سوی کار دی په هغه کې هیڅ شک او شبهه نشته الله عز وجل د سورة یوسف په 21 نمبر آیات کې فرمایي والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعني الله عز وجل پر خپلو امرو او کارو غالب دی هیڅوک یې نسی ردولای مګر ډیر خلک په دې نه پوهیږي نو ورونو که موږ د خپل رب سره واوسو او د هغه د دین نصرت وکړو هیڅوک مو مخته نسی درېدلای د الله عز وجل به حساب لشکري در پیاد کی وما يعلم جنود ربك الا هو دغه الهي به حساب لشکري به زموږ سره وي الله عز وجل د سورة الانفال په دولس نمبر آیات کې فرمایي اذ یوحي ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذين آمنوا یعنی یاد که هغه وخت چې ستا رب او ملائکو ته وحی نازل کړي چې مؤمنانو ته وایي بشک زه په نصرت او کومک ستاسو سره يم نو ثابت او قائم کی هغه کسان چې مؤمنان دي نورونو که موږ واقعي مؤمنان سو الله عز وجل په خپل عزت په خپل عظمت او جبروت پر خپل ځان زموږ نصرت لیکلی وي الله عز وجل د سورة الروم په اووه څلوېښت نمبر آیات کې فرمایي وکان حقا علینا نصر المؤمنین او حق دی پر موږ نصرت د مؤمنانو اوس نو موږ باید پوه چې هلته درې احساس یا درې مشاعر دي چې یو مسلمان یې باید په خپل عقیده او په خپل ځان کې موجود او پیدا کړي اول پر دغه عظیم رسالت رسالت الاسلام ایمان درلودل دوهم د دغه دین په متابعت معززه کېدل یو مؤمن چې دغه دین یې اختیار کړي او عملي کړي وي هغه باید ځان عزیز او معزز وبولي درېیم، د الله عزوجل د نصرت امید درلودل. دغه درې احساسه محمد مصطفی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عزوجل په اراده د خپل اصحابو په زړو کې ژوندي کړي وو. و دوی ته د ژوند هدف او مقصد وښوولی وو کوم وخت چې د محمدي مدرسې و شاګردانو ته خبره معلومه او واضحه شوه الهي نصر او تایید ورته ښکاره سو نو یې د دغه مشاعر سره د مقصد پر طرف حرکت وکړي دغه مشاعر د دوی په سینو کې محفوظ وه د دوی په اخلاقو او اعمالو کې متجسد او ښکاره وه پر دې یقین او اعتماد وو چې الله عز وجل موږ مکرم کوي د الله عزوجل پر نصر او تایید باوري او واثق وه د دغه مشاعرو په درلودلو سره د مقصد پر طرف حرکت کاوه نو څه پېښه سوه ځکه ورته تسلیم سوه د مځکې اوسېدونکي د دوی تابع سوه او دوی د اسلام مبادی په مځکه کې نشر کړ د مځکې اوسېدونکي یې د جاهلیت څخه و مدنیت ته نقل کړه هغه مدنیت چې فاضل اخلاق پکښې وه رحم او عدالت پکښې وو هغه ماده پرستی هغه جامد سیئات او بد او بد اخلاقیه په دغه عظیم دین بدل کړ هغه دین چې ټول رباني حسنات او نیکی دي سبحان الله کم وخت چې یو انسان په صدق او رښتیا سره مؤمن سي حقیقي ایمان یې په زړه ننوځي په زړه کې ایمانی جوش او جذبه پیدا سي هغه انسان خامخا په خپل ځان کې عزت حسوي دا ممکنه نه ده چې هغه د ذلت احساس وکړي دا ممکنه نه ده چې یو چاته د ځان ذلیل کړي هغه بې له هغه ذلت څخه چې الله عز وجل د ده دپاره خوښ او اختیار کړی دی هغه کم ذلت دی هغه او مؤمنانو ته ځان کښته کول او د هغو سره تواضع ده بې له مؤمنانو نور نو که د دوی دشمنان هر څونه د جبروت او طغیان و درجې ته ورسېږي قوت او اسلحه یې زیات سي ډلې او کومکان یې ډیر سي لښکر یې بې شماره سي، پر مؤمنانو یې تکالیف او آزارونه زیات سي، خو واقعي مؤمن همېشه د ځان سره دا پوښتنه تکراروي چې څوک عزیز دی، څوک قوي او غالب دی، دښمنان که الله جل وعز نو که د مسلمان دا ایمان او یقین وو چې الله هغه الله چې مځکې او آسمانونه یې خلق کړي دي هغه الله چې په ټول کون کې د کن د لفظ په فرمایلو سره تصرف کوي هغه الله زما سره دی بیا نو کم طاغي او سرکشه دشمن کولای شي چې د ده په مخ کې ودرېږي یو چا کیسه کوي ویل زه په امریکا کې اوسېدم یو کال غیر عادي توپان راغلی توپان چی شو په شمال شرق امریکا کې ډېره زیاته واوره اورېدل د دغې واورې په واسطه درې ورځې نمبر ون امریکا معطله پاته شوه سړکان خالي وه پروازونه بند وه برق نه و هر څه او هر شی معطله وه دغه عظیم دولت د دې څخه عاجز سو چې د الله عز وجل د دغه بسط لشکر په مقابل کې دی یو څه وکړي دا فقط واوره وه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني خاص الله او رسول الله او مؤمنان لره عزت دی د مؤمن عزت څه دی د مؤمن عزت یو احساس دی چې د د زړه د د اعضا د د جسد په ډک وي حتی د ده بشري نفس په ډک وي مؤمن د دغه احساس په واسطه په خپل ځان کې استعلا ارتفاع او لوړوالی حسوي کم وخت چې دغه حس په مؤمن کې پیدا سو دغه مؤمن بې له الله عز وجل بل د هر چا د معبودیت بل د هر چا د عبودیت خضوع او تذلل څخه ازادیږي خلاصیږي په دغه وخت کې مؤمن د الهي خلافت وړ او لایق وګرځي دا ممکنه سي چې دغه مؤمن دې پر ځکه د الله عزوجل خلیفه وي دلته نو دغه بشري جسد په خپل اعضاو په خپل اقوالو په خپل اعمالو د مځکه اداره کوي هو اداره یې د کرامت په اخلاقو سره وي چې په نتیجه کې انسانان خوشبخت او بختور شي سبحان الله تر کومه وخت چې انسان د بشر عبد او بنده وي هغه انسان ذلیله بې ثمره او بې خیره وي و انسان ته تر هغو پورې سعادت او خوشبختی نسي راتلای تر څو چې د ټوله بشر د عبودیت د ټولو اشکالو څخه ځان خلاص او آزاد نکړي یوازې او یوازې د الله عزوجل عبد او بنده ونه ګرځي وروڼو! د بل چا بندګي ذلت او خواري ده، خو د الله عز وجل بندګي عزت او شرف دی. نو ځکه تاسې متوجه سئ، کوم وخت چې الله عز وجل د دې اراده وفرمایل چې د خپل حبیب او رسول صلی الله علیه و آله وسلم مدح او توصیف وفرمایي او دا اراده یې وفرمایل چې د شرف او اکرام په لوړه موقع او حالت کې صفت وکړي نو یې په دغسې مشرف حالت کې د عبد لقب ورکړي هغه دوه حالته څه شي او کم حالت و اول د لمانځه حالت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ دی لمونځ کوي د خپل رب سره مناجات کوي د خپل رب د طرفه وسب په داسې صفت سره راغی چې فرمایي وانه لما قام عبد الله يدعوه یعنی بېشکه کوم وخت چې د الله بنده لمانځه ته ودرېدی او دغه الله یې باله د هغه ذکر یې کاوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شرف په مقام په لمانځه کې ولاړ دی الله عز وجل د عبد الله په صفت سره یاد کړي تاسو ودغه شرف ته وګورئ چې یو څوک عبد وي مګر هو فقط لله یوازې او یوازې د الله عز وجل عبد وي نه د بل چا او دوهمه د شرف موقع هغه وه کوم وخت چې رب عز وجل د خپل عظیم ملاقات دپاره په هغه عظیم سفر کې چې د اسراء او معراج وو خپل رسول صلی الله علیه و وسلم نقلاوه نو رب عز وجل په کوم صفت سره یاد کړي فرمای سبحان الذي اسرا بعبده پاکی د هغه ذات لره چې به ولي یو بنده خپل بنده خپل دلته بیا هم ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د خپل رب د طرفه د شرف لقب د عبد لقب ورکول سو الله اکبر دا د شرف هغه تر ټولو لوړ مقام دی چې انسان یوازې او یوازې د الله عز وجل بنده وي د بل چا دپاره بندګي نسته دا خو د الله عز وجل بندګي سوه چې زموږ عزت او شرف دی او مؤمن بل د هر چا د بندګۍ څخه خلاص او آزاد دی اوس راسه و قضا او قدر ته محترم اوریدونکو د ایمان د ارکانو څخه یو هم پر قضا او قدر ایمان درلودل دي ورور یو مؤمن څه وخت مؤمن دی چې ایمان ولري ایمان څه دی او پر څه باید ولري ایمان ټینګ او جازم اعتقاد دی چې یو مؤمن به په زړه سره پر څو شیانو عقیده لري او په ژبه سره به پر هغو شیانو اقرار کوي چې دغو شیانو ته د ایمان ارکان ویل کیږي که د دغو ارکانو څخه یو رکن نه وي هلته ایمان نسته چې دغه ارکان شپږ دي او په هغه حدیث شریف کې ذکر شوی دی چې په حدیث جبريل سره مشهور دی حدیث شریف اوږد دی خو زه فقط هغه د ایمان په متعلق حصه را نقلوم او هغه داسې دی چې جبريل عليه السلام د اصحاب کرامو په حضور د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه مل ایمان ایمان څه دی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمائل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره یعنی ایمان دادی چې ته ایمان راوړې پر الله جل جلاله او د هغه پر ملائکو او د هغه پر کتابو او د هغه پر رسولانو او د آخرت پر ورځ او ایمان راوړې پر اندازه د خیر او شر او موږ مسلمانان د ایمان ارکان په امنت بالله کې وایو امنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت خو اوس دغه د ایمان په ارکانو کې زموږ بحث په قدر پورې تعلق لري د ایمان دغه رکن چې په قضا او قدر سره راضي کېدل او د هغه منل دي د مؤمن په زړه کې د اطمینان او اعتماد داسې یوه درخت شنه کوي چې د کښلو یا ریبلو یې هیڅ امکان نشته یعنی یو انسان چې ایمان راوړي نو د هغه انسان دا ایمان او ټینګه عقیده وي چې د ده د رزق حصه معلومه او مقسومه ده او اجل یې معین او محدود دی هیڅوک نسی کولای چې د ده په رزق یا د مرګ په موعد او وخت کې لاس ووهي هیڅوک یې و رزق او اجل ته تغیر نسی ورکولای هیڅوک نسی کولای چې د ده او د ده د رزق په مابین کې دی ودرېږي د ده رزق دی د ده څخه منع کړي یا دې ورزیات کړي او نه هیڅ انسان د ده د عمر څخه شی کمولای سي نه څوک آزار ورسولای سي نه ضرر بې له مشیت څخه د الله عز وجل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په صحیح حدیث کې فرمایي وروڼو او خوندو دغه حدیث شریف ته ښه متوجه سي په غور او دقت او تکرار سره یې واوري دا حدیث شریف د انسان ایمان قوي کوي د انسان اطمینان او اعتماد ورزیاتوي د انسان څخه تشویشونه او وسوسې لري کوي حدیث شریف داسې دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای یو ورځ د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره پر یو بوده تر شاس پور وم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم راته و فرمایل یا غلام ای هلک زه یو څو خبرې درشم نو هغه خبرې داسې وي د الله عز وجل د اوامرو ساتنه کوه الله عزوجل به تا وساتي د الله عزوجل د دین ساتنه کوه الله عزوجل به ستا ملګری وي که دې یو شی غوښتی د الله عز وجل څخه یې غواړه که دې کومک غوښتی په الله عز وجل سره کومک غواړه او پوسه که ټول امت یعنی ټول انسانان او پیرانان پر دې سره راټول سي ټول دا اتفاق وکړي چې وتا ته یو فایده در ورسوي نیسي در رسولای بې له هغه شي چې الله عز وجل تعالی لیکلی دی او که بیا هم ټول امت انسانان او پیرانان پر دې اتفاق وکړي چې وتا ته یو ضرر در ورسوي نیسي در رسولای بې له هغه شي چې الله عز وجل تعالی لیکلی دی قلمونه پورته سوه یعنی ټول مقادر تر خلق د مخه مقدر سوي او لیکل سوي دي ورقې وچې سولې یعنی د مقادیرو د نوشتې څخه فراغت حاصل سوی دی د دې حدیث شریف روایت امام ترمذی او امام احمد رحمهم الله کړی دی او وايي حدیث صحيح ښه اوس نو چې انسان پر قضا او قدر ایمان راوړي او د تلاوت سوي حدیث شریف پر مقصد او مفهوم ایمان راوړي نو څه پیښیږي معلومه خبره ده دلته نو د انسان څخه طمع ولاړه سي بیره ولاړه سي تاسو پوهیږئ چې یو انسان ولی خپل ځان و بل انسان ته ذلیل کوي یو انسان ولی و یوه بډای، خان، و یوه عظیم، یوه رئیس ته ځان ذلیل کوي؟ دا ولي؟ ځکه دی د هغه څخه د یو شي طمع لري او یا د هغه څخه بیریږي یا طمع ده یا بیره چې انسان په ذلت اخته کوي مګر که یو انسان په دې پوه سي دا یې عقیده او ایمان سي چې رزق د الله عز وجل د طرفه څخه دی نو څنګه اول یو بل چاته طمع کوي او کم وخت چې انسان په دې پوه سي دا یې عقیده او ایمان سو چې ضرر آزار او اجل د الله عز وجل په قدرت او اراده دي بې له هغه څخه بې له هغه څخه چې الله عز وجل دته لیکلي دي هیڅوک نور ضرر نسی ورسولای نو بیا ولی د بل چا څخه وبیریږي نو ځکه کم وخت چې به مؤمنان و جهاد ته تله بې له تشویشه بې له بیرې او بې له تردده به تله دغه کوچنی او لطیفه قصه واوري یوه ښځه وه چې میړه یې و جهاد ته د تلو اراده وکړه دا ښځه لکه موږ چې وایو د اسمانه رالوېدلې او مځکې ته کې کړې وه بې له دغه خپل خاوند یې بل هیڅ قریب نه درلودی نه پلار و نه ورور نه اکا درلودی نه بل دوست یوه دا وه یو یې دغه خاوند او کوچني اولادونه او هغه خاوند یې هم اوس و جهاد ته د تلو اراده کړې ده طبعا دا خبر په کلي او کوڅه کې نشر شو د کلي او محل و ښځو ته دا خبر ورسېدی چې د پلانۍ مېړه جهاد ته ځي د کلي ښځې ورته راغلې ویل ته لیونۍ یې چې و خاوند ته دې د تلو اجازه ورکوې ته به څنګه ژوند کوې خواړه او مصرف به څوک درکوي څوک به د ژوند ضروریات ورته راوړي نور یې هم دغسې ډېرې خبرې ورته وکړې تاسو ته معلومه ده چې په دغسې حالاتو کې ښځې ډېرې او قسم قسم خبرې کوي مګر د ښځې جواب ډېر عجیب و د دغې ښځې څخه ښځې نه بلکې نران باید هم باید د توکل علی الله معنا زده کړي د دغې مؤمنې ښځې عجیب جواب واوري ښځې په پوره اعتماد او اطمینان ورته وویل زوجي عرفته اکالا ولم اعرفه رزاقا زما میړه زه د رزق خوړونکي په صفت پیژنم خو د رزق ورکوونکي په صفت یې نه پیژنم یعنی ما ته دا را معلومه ده چې زما خاوند په خپل رزق خوړونکی دی رزق ورکوونکی نه دی فإن ذهب اکال بقي رزاق که رزق خوړونکی ولاړی رزق ورکوونکی را سره پاتې دی سبحان الله دا د هغه چا د پاره چې پر اسماء الله الحسنا صادق ایمان لري کمه مشرفه او جلیله معنا او مفهوم دی الرزاق عز وجل ورونو دا د رزق په متعلق ایمان او عقیده سوه هر هغه څوک چې ته طمع ورته کوې هغه په خپله د الرزاق جل جلاله د رزق په طمع دی دا خو د رزق مسله سوه او اوس به د مرګ او اجلو موضوع ته راسو حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه چې به د جنګ و میدان ته داخلېدی دا دوه بیتونه به ویل ای الیومین من الموت افر یوم لا یقدر او یوم قدر یوم لا یقدر لا احذره ومن المقدور لا ينجو الحذر ورونو زه به د یوه بیت معنا درته بیان کړم د اول ای یومین من الموت افر یوم لا یقدر او یوم قدر یعنی زما د ژوند ورځې د یوه څخه د دغه دوو حالاتو نه دي خالي یا به په دغه ورځ مرګ راته لیکل سوی وي مقدر سوی وي یا به نه وي راته لیکل سوی یعنی یا به په دغه ورځ مرم یا به نه مرم نو زه به کومه ورځ وتښتم د مرګه وبېرېږم په هغه ورځ وتښتم چې مرګ راته مقدر سوی دی او که په هغه ورځ وتښتم چې مرګ نه دی راته مقدر سوی په دوهم بیت کې د خپلې پوښتنې جواب وایي او مقصد واضح کوي نو څه وای یوم لا یقدر لا احذره ومن المقدور لا ينجو الحذر یعنی په هغه ورځ چې مرګ نه دی راته مقدر سوی نه بیریږم ځکه په دغه ورځ هیڅکله نه مرم نو ولې او پر څه وبیریږم او که بیا په دغه ورځ مرګ راته مقدر وو نو بیا په هیڅ طریقه سره خلاصېدلی نسم نو بیا ولې ځان ګوښه کړم او بیا ولې وبېرېږم نتیجه دا سوه په کومه ورځ چې مرګ نه وي درته لیکل سوی په هغه ورځ نه وژل کېږي نو که بېرېږې دغه بېره دې بې ځایه ده او په کومه ورځ چې مرګ درته لیکل سوی وي په هغه ورځ په هیڅ طریقه سره نه سې خلاصېدلی دلته دې هم بېره بې ځایه ده ځکه بېره او احتیاط تا د مرګ نه سې خلاصولی مقصد دا چې یو مؤمن باید هیڅ وخت د مرګ ونه بیریږي سبحان الله دغه عظیم مفهوم د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اصحاب کرامو کې ځلیدلی وو خالد ابن ولید سیف الله المسلول جنگي قهرمان په نن یو جنگو کې ګډون او اشتراک کړی دی او په هر جنگ کې به د سب په اول قطار کې ولاړو په ټول بدن کې داسې ځای نه و چې هلته دې د تورې یا نیزې د غشي یا خنجر شدید زخم نه وي او بیا هم پر بستر وفاتیږي او دغه د مرګ په وخت کې ویل فلا ما فلا نامت اعین الجبناء یعنی د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بيدیږي جبان و هغه چاته ویل کیږي چې په پی سبیل الله جهاد کې د الله عزوجل د دین د لوړولو د پاره په بیره او ارخطای سره میدان جنگ ته ورداخلیږي نو حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه وای د جبناو بیرندکو سترګې دې نه بيدیږي چې دا و بیرندکو ته شرا ده یعنی الله عزوجل دی و دوی ته خوب او آرام نور کوي دوی ولی او پر څه بیریږي ما په ننوي جنگو کې ګډون کړی دی او ژوندۍ ځینې راوتلی نورونو کم وخت چې انسان واقعا پر قضا او قدر صادق ایمان ولري سبحان الله د هغه انسان څخه شجاع او دلاوره جوړ شي هغه انسان ډېره نه پیژني داسې کارونه کوي چې و بشر ته غیر عادي وي دا ولې ځکه د ده دا ایمان دی چې ټول کارونه د الله عزوجل په اراده کې دي او بې له ارادې د الله عزوجل هیڅ بشر وده ته نه نفع نه ضرر ورسولی شي وعلى الله فليتوكل المؤمنون یعنی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کفار تو وای چې نه رسیږي مشته مګر هغه څه چې الله جل جلاله زموږ د پاره لیکلي دي او هم دغه الله زموږ مولا او کار جوړونکی دی او هم پر دغه الله مؤمنان اعتماد او توکل کوي هر څه د الله عزوجل د طرفه دي بشر هیڅ نسی کولای دغه احساس او مشاعر د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په اصحاب کرامو کې په ډیرو ځایو کې ځلیدلې دي د مثال پر ډول شداد ابن الهاد رضی الله تعالی عنه وای چې د خیبر تر غزا د مخه یو صحرایي عرب چې اعرابي ورته ویل کیږي ورسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم تراخلی ایمان یې راوړي او ویل یا رسول الله زه ستا ملګری یم او ستا سره هجرت کوم رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم خپل ځینو اصحابو ته د ده سپارښت وکړي بیا چې د خیبر د کلاو څخه مسلمانانو ته یو څه غنیمتونه په لاس ورغله رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم غنیمتونه وویشل څرنګه چې اعرابي غایب وو د هغه حصه هم کښېښول کوم وخت چې اعرابي راغلی اصحاب کرامو د ده حصه ورکړه اعرابي ویل دا څه دي دوی ویل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په غنیمتو کې ستا حصه درکړه اعرابي هغه حصه را واخیسته او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راغلی ویل یا رسول الله دا څه شي دي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل دا مې تاته حصه درکړه اعرابي ویل ما د مال د پاره ستا متابعت نه دی کړی ما ستا متابعت د دې د پاره کړی دی چې دلته په غشي وویشتل سم و خپلې غاړې ته اشاره وکړه دلته په غشي وویشتل سم مړ سم او جنت ته داخل سم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرمال إن تصدق الله يصدقك ان تصدق الله يصدقک که ته د الله عز وجل سره صادق وې الله عز وجل به هم ستا غوښتنه در پوره کړي وبه وینې چې د الله عز وجل وعده په جنت سره صادقه ده لږ وخت وروسته د دشمن سره جنگ شروع شو او دغه اعرابي پر هغه ځای په غشي وویشتل شو کوم چې د اشاره ورته کړې وه او شهید شو اعرابي او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته راوړي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم پوښتنه وکړه هو هو ایا هغه سړی دی اصحاب کرام ویل هو یا رسول الله ویل چیرې زخمی سوی دی پر هغه ځای چې د اشاره ورته کړې وه په غاړه کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دی د الله عز وجل سره صادق وو الله عز وجل یې تصدیق وکړي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارکه چوخه کې په کفن کې د جنازې لمونځ پر ادا کړي او داسې دعا یې وفرمایل الهي دا ستا بنده دی ستا په لار کې مهاجر راووتی او شهید ووژل سو زه پر دغه شاهد یم اوس نو تاسې فکر وکړئ هر هغه څوک چې پر دغسې معانیو ایمان لري هغه د څه شي طمعه کوي او د څه شي څخه بیریږي نو ځکه دغسې مؤمن انسانان که د ټوله مځکې د هغه عظیمترین شخص په مخ کې ودرېږي نه بیریږي او نه ذلت اختیاروي د مثال پر ډول د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه و کیسې ته غوږ ونیسئ قصه داسې وه، د قادسیې تر جنګ او معرکې د مخه د مسلمانانو او فارسیانو تر مابین خبرې او د قاصدانو تګ او راتګ شروع سو د مسلمانانو لوی قائد او عمومي قومندان سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه او د فارسیانو د لشکر عمومي قومندان رستمو د مسلمانانو د طرف ډېر قاصدان د خبرو د پاره ورغله خو رستم نور قاصدان هم غوښت ځکه رستم په دې خلقو کې عجیب او نادره خویونه لیده نو رستم د آخر وار د پاره دا طلب وکړي چې ستاسو قاصد دې د خبرو د پاره راسي په دې وار کې د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه د طرفه ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه اختیار کړ شو ربعي ابن عامر یو صحرايي عرب و د سیرت کتابونه د ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه قیافه او شکل داسې بیانوي وایي د ربعي ابن عامر کالی ډېر پند او د زړه ټکر څخه و توره یې صافه او ځلانده توره نه وه په زرو او غمیانو نه وه ښایسته سوې بلکې د عربو د پخوانیو تورو څخه یوه زړه توره وه سپر ورسره و پر کوچني آس پور و د وریښتانو څخه یې دوې اودل سوي کوڅۍ جوړې کړې وې دغه ربعي ابن عامر رحمه الله په دغه قیافه د رستم ځای ته راورسېدی د رستم ځای د ده په امر سره ډېر ښایسته سوی وو تاسې پوهېږئ چې رستم د فارس د پاچهانو څخه یو پاچا وو د مخه تر دې چې یزدجرد پیدا سي رستم د فارس پاچا وو دی و چې د فارس د دولت اداره یې کول تر څو چې بیا یزدجرد پیدا سو څرنګه چې یزدجرد د شاهي خاندان څخه وو او د فارس د پخوانی پاچا زوی وو نو پر ده د پاچهۍ اتفاق وسو کنه نو رستم پاچا وو او د ته خلکو سجده کول نو اوس د دغه رستم دربار په ورېښمونو غالیو فرش دی زرین او طلایی کوربچې او بالښتان وډل سوي دي او هلته یو لوی د پاچهۍ تخت پروت دی دا دی ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه په خپل صحرایي قیافه پر کوچنی آس پور راغلی د خپل آس څخه نقشه ته کیږي تر څو چې آس پر دغه غالوی وروختی دلته د رستم پیراداران راتیر شو چې منع یې خو رستم اشاره ورته وکړه چې پرېږدي دا هم په دې خاطر چې دی ونه وایي چې دا شیان موږ ته مهم دي او قدر لري خیر ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه د آس څخه راکښته سو او د آس تناو یې په یوه بالښت پورې وتړی او د رستم پر طرف ورهي سو نیزه یې په لاس کې ده ګا یې په یوه بالښت چخ کې ګا یې په غالۍ ننباسي رستم و دغه عجیب منظر ته ګوري بیا هم پیرداران را تیر سوه چې د دغه کار څخه یې منع کړي رستم ویل پرېږدي خیر اوس د رستم و مجلس ته ورننوځي خپله اسلحه ورسره ده عسکر ویل اسلحه دې کښېږده ده ویل زه په خپله نه یم راغلی بلکې تاسې راغوښتی یم که مې پر دغه حال د اسلحې سره پرېږدئ ښه ده ښه که نه بېرته ځم رستم ویل اجازه ورکړي چې راسي ربعي ابن عامر رضی الله تعالی عنه ورته مخ سو او د رستم و مخ ته ودرېد پر خپل نیزه تکه کړې ده حتی نیزه تر هغه غالي ووته خیر خبرې شروع سوې رستم ویل تاسو د چی د پاره راغلی یاست ورونو د ربعی ابن عامر رضی الله تعالی عنه و جواب ته متوجه سي دا سړی نه د فاکولټې څخه راوتلی وو نه دکتورا درلوده نه د جامع ازهر څخه فارغ وو په ساده او بسیطو الفاظو یې خبرې کولې خو خبرې یې داسې داسې دي او داسې وې چې هر مسلمان چې په دغه دین پوهیږي پر دغو خبرو ایمان لري رستم ویل د څه شي لپاره راغلی یاست ده ویل الله عز وجل را لېږلي یو چې د الله بندگان د بندگانو د عبادت څخه د بندگانو د رب و عبادت ته راوبولو او د دنیا د تنګیو څخه د دنیا و پراخیو ته راوباسو او د نورو ادیانو د ظلم څخه د اسلام و عدل ته راوبولو الله عز وجل موږ د ده په دین سره خلقو ته رالیږلي یو چې و دغه الهي دین کې راوبولو هر څوک چې زموږ دغه دعوت قبول کړي موږ هم دوی قبلوو او بیرته ځینې ځو او که چا زموږ دعوت رد کړي قبول یې نه کړي تر هغو جنګ ورسره کوو تر څو چې د الله عز وجل وعدې ته ورځو رستم ویل د الله وعده چی ده ربعی رضی الله تعالی عنه ویل جنت د هغه چا د پاره چې د منکرانو سره په جنگ کې ووجل سي یا کامیابی د هغه چا د پاره چې ژوندۍ پاتې سي یعنی د واقعي مسلمانانو د پاره د هغو مؤمنانو د پاره چې په حق سره ایمان راوړی وي د هغو د پاره اختیار نشته د دوی په مخ کې فقط دغه دوه لارې دي یا به کامیاب کیږي او د مځکې حکمرانی به کوي یا به شهیدان کیږي جنت ته بځي رستم ویل ما ستا خبرې واورېدې اوس داسې کولای سي چې دا موضوع یو څه وخت وځنډوي چې موږ فکر وکړو او تاسې هم فکر وکړئ یعنی مهلت راکړه ربعی رضی الله تعالی عنه ویل هو یو ورځ که دوه ورځې مهلت غواړي رستم په تعجب کې سو چې آیا دغه اعرابي قاصد کولای شي چې جنگ شروع کړي نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې ته دونه اختیار لرې چې د جنګ ورځ وټاکې ده ویل هو موږ مسلمانانو ته چې د امیر د طرفه اختیار او تفویض ورکړه سي بیا نو څنګه چې خوښ وي هغه کار کوي رستم ویل ایا ته د دوی مشر او سردار یې ربعی رضی الله تعالی عنہ ویل یا مګر موږ مسلمانان لکه یو جسد داسې یو د دوی کښته هغه د دوی پر لوړ جوار ورکولای شي او اوس پس له درو ورځو یو د دغه درو کارو اختیار ک یا اسلام یا جزیه او تاسو بخښته یاست رستم ویل څنګه بخښته یو ربعی ویل زه بناستم او ته به ولاړې جزیه به راوړې زاری به هم کوي چې دا واخله خو زه به وایم اوس نه فارغ رستم په قهر او غضب سو څوک دی چې د مځکې پر مخ د هغه لوی دولت د پاچا سره په داسې لهجه خبرې کوي یو اعرابي د ده سره په دغه جرأت دغسې شدیدې خبرې کوي نو رستم وویل که مو دا دوه نه کړه قبول بیا نو څه کېږي ربعي ویل السیف که مو دا نه کړه قبول نو توره ده وروڼو مسلمانان دغسې وه عزت یې و دغه درجې ته رسېدلی و کم وخت چې په صدق سره ایمان راوړي پر آخرت یې ایمان راوړي زړونه یې په شجاعت ډک سوه و دوی ته دنیا او د دنیا ژوند قیمت او ارزښت نه درلودی پوهېږي چې ذلت څوک قبلوي هغه څوک ذلت قبلوي چې د دنیوي منصب په طمع وي یا د یو څو پیسو په طمع وي یا د یو رئیس او عظیم د یو څه انعام په طمع وي خو ته فکر وکړه څه شي به درکړي که دغه ټوله دنیا درکړي او دا هم درته معلومه ده چې ټوله دنیا د هیچا په ملک کې نه ده او دې څوک مالک دی خو که دغه ټوله دنیا درکې د الله عز وجل په حضور د غماشي د یوه وزر ارزښت نه لري سبحان الله د مسلمانانو او کفارو په مابین کې دغه لوی فرق ته متوجه مؤمن په خپل دین سره معززه کیږي مګر مشرک د ذلت په عبودیت کې لویږي مؤمن پر هغه جمله چې دی یې په هر مانځه کې په تکرار سره وایي الله اکبر الله اکبر ایمان لري چې الله تر هر شي او هر چا لوی دی مؤمن دا حسوي چې د ده تعلق د الکبیر د العزیز د القوي د الجبار رب عز وجل سره دی مؤمن د دغه عزیز رب په قوت سره قوي دی مؤمن د هغه الله په قوت سره چې د یې عبادت کوي عزیز دی هغه الله چې الخالق الرا الرزاق الضار النافع المحيي المميت المالك لامر كله یوازې دی عز وجل دی او هیڅ شریک ورسره نشته هغه څوک چې پر خپل رب په دغه اوصافو سره ایمان لري هغه نه د اشخاصو څخه نه د احداثو او واقعاتو څخه بیریږي ځکه دی پوهیږي چې د ټولو کارو مدبر او اداره کوونکی الله دی او په ټول کون کې بل هیڅوک د هیڅ قدرت نه لري نو ولې بې له الله څخه او بل چاته ځان ذلیل کړي پر څه خپل کرامت د بل چا تر پښو لاندې کې پر څه خپل عزت د ده په مثل و بل بشر ته په ذلت بدل کې که څه هم د دغه بشر په لاس کې ظاهري بشري قوت موجود وي خو بیا هم د دغه قوت سره سره د جبار السماوات والارض په حضور خوار او ضعیف دی بیا هم وغنی عز وجل ته اړ او محتاج دی مګر مشرک او کافر په دغه عزت نه پوهیږي او نه د هغه خوند کتلی دی ولی ځکه دی د بندگانو بنده دی دا هغه ذلیل عبودیت دی د بشر او د مخلوق عبودیت دی نو ځکه داسې ډیر آیاتونه سته او داسې ډیر واقعات سته چې دغه معنا ته اشاره کوي الله عز وجل د سورة القصص په اته دېرش نمبر آیات کې فرمایي وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري او وویل فرعون اې د قوم مشرانو زه تاسو ته بیل ما څخه بل خدای نه پیژنم وموندل کم وخت یو طاغي او مغرور انسان په دې پوسی چې زما مقابل انسانان د عقل د خوا ضعیف دي د دین څخه خلاص دي عقیده نه لري نو دی د خدای دعوه وکړي او هغه نور د بشر بندگان سي د دوی عقلو دونه فکر نه سوای کولای چې فرعون هم موږ غوندې بشر دی حتی د خپل ځان د پاره د نفع او ضرر اختیار نه لري دی هم بشر دی مریضیږي وږی کیږي د قضای حاجت ضرورت ورته پیښیږي او داسې نور حتی آخر موږ غوندې مري مګر څرنګه چې فرعون د دوی عقلونه ضعیفه ولیدل نو یې وویل انا ربکم الاعلى زه ستاسې هغه لوی خدای یم همدارنګه نمرود د فرعون په مثل وو هغه چې د خدایي دعوا یې کړې وه او د ابراهیم علیه السلام سره یې پر خپل خدایي دلایل ویل الله عز وجل د سورة البقره په 258 نمبر آیات کې فرمایي الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الملك يعني اي محمد صلی الله علیه و آله وسلم تا نه دی لیدلی هغه سړی یعنی د هغه سړی په قصه نه خبر کوم وخت چې الله عزوجل ودته پاچهي ورکړه نو ده د ابراهیم علیه السلام سره د د رب په باره کې دلایل ویل ورونو دا سړی نمرود وو کم وخت چې پاچا سو مغرور سو او دا یې خیال سو چې هر څه د پلاس او قدرت کې دي اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت کوم وخت چې ابراهيم عليه السلام وویل زما رب هغه ذات دی چې مخلوقات ژوندۍ کوي او مړه کوي نمرود ویل زه هم ژوندۍ کوم او مړه کوم یعنی واجب القتل هغه چې د اعدام حکم پر سوی وي معفوم دا مې ژوندۍ او یو بل بې ګناه بیا وژنم ابراهیم علیه السلام ور وښول چې په الفاظو په خبرو بازی مکوه د خبرو کژه معنا مباسه دغه بل خبره واوره ابراهيم عليه السلام وویل زما رب لمر د مشرق د طرفه راخېجوي که ته رب یې نو یې د مغرب د طرفه راوخېجوه دلته نو دغه کافر نمرود حیران او شرمنده سو ځکه دا کار یې نه سوای کولی وروڼو دا په قرآن مجید کې د هغه ذلیل انسانانو مثال و چې د بنده بندګان وه لکه د نمرود او فرعون قوم خو نور هم پر مځکه داسې قومونه تیر سوي دي چې د بشر عبادت به کاوه او د مځکې پر مخ په ډیرو ځایو کې د جهل او ناپوهۍ په سبب به بشر و دوو طبقو ته ویشل سوی وو چې یوه به مقدسه طبقه وه الوهیت به پکښې موجود وو د الهي ذات څخه بلل کېده العیاذ بالله عبادت به کېدی او یوه طبقه به ذلیله او خواره وه په رګو کې به د عبودیت او او بندګۍ ذلیله وینه بهېدل چې دا فرق او درجه بندي یعنی الوهیت او عبودیت اوس هم په قسم قسم اشکالو سره موجود دي راسي چې د مثال پر ډول د دغه الوهیت او عبودیت ځینې پخواني او ځینې اوسني قسمونه او شکلونه واورو او په دې پوه سو کم څوک چې د الله عز وجل عبادت نه کوي د الله عز وجل په شریعت او قانون عمل نه کوي همیشه به ذلیله او د بنده بنده وي په پخوا کې رومیانو قیصر مقدس باله او فارسیانو کسرا مقدس باله سجدې ورته کول ورته کېدلې جاپانیانو خو تر دغه نږدې وخت پورې امپراتور مقدس باله مګر هغه بدترین حالت چې تر نن ورځې پورې ځینې بشر د هغه متابعت کوي هغه هغه د هندوانو عمل دی هغه هندوان چې پر بودایی دین دی دغه هندوانو د دغه دین متابعین و دوو ډلو ته ویشلي دي چې یوې ته یې براهیمه ویل کېږي او بلې ډلې ته یې چودر ویل کېږي براهمه د الهي نسل څخه بولي العیاذ بالله او وایي دوی د الله عزوجل هغه غوره او تر ټولو ښه مخلوق دی او چودر یوه خادمه او نوکره طبقه ده په ښه غور سره متوجه سي عجایب به واوري دوی وایي دا د چودر سعادت او خوشبختی ده چې د برحمن خدمت وکړي دوی نور ثواب او عبادت نه لري بې له دې څخه چې د براهمه و خدمت وکړي یعنی د دوی عبادت اجر او ثواب د الله په خدمت کې دی چې هغه الله د دوی په قول براهمه دي او چودر دا حق نه لري چې مال ټول کړي یا د ځان لپاره پیسې ولري ځکه په دې کار برحمن یا براهمه زهیریږي او که د چودر د طبقې څخه یو چا و براهیمو ته د وهلو د پاره لاس پورته کوي یا یې یو لرګی پر پورته کوي د چودر لاس باید پریز بشر یې دغه تقسیم کړی دی که یو چودر د براهمه څخه یو څوک په لغته ووهه پښه باید پریسي د سپي، پيشي، چونګښي، کارګه. محترمو وروڼو څرنګه چې پته پای ته ورسېدل نو د بحث پاتې حصه به په راتلونکې دوهمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین والسلام علیکم ورحمة